بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وقوله تعالی يسألونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج دا کتاب الحج شروع دی او حدیث نمبر 1560 دی دی باب کې امام بخاری دا ذکر کوي څنګه چې موږ مخ کې د باب په آغاز کې موږ دا ویلیو چې د حج د پاره ميقات زماني هم دی او ميقات مکاني هم دی د بعضي عباداتو د پاره صرف شریعت زيونه مقرر کړي د بعضي عباداتو د پاره وختونه دي د حج د پاره زيونه هم دي او وختونه هم دي ميقات زماني د دې د پاره میاشت د حج هغه مقرر کړي دي که یو سړی هغه ولګیده شوال میاش هغه داخله شوه د وړوکی اختر او ده د د حج احرام واچو او پخوا چونکه پیدل مزلی او پیدل سفر وی نو که یو سړی هر څومره لرې مزل کوي که میاشت مزل یې کوو که دوه میاشتې مزل یې کوو نو په دغه احرام کې د حج کولی شي د هغې وجه څه ده د هغې وجه دا ده چې دا په میاشتو د حج کې د د احرام هغه اچولی دی دا څنګه چې د ابن عمر په دې قول کې به راشي چې اشهر الحج شوال دی ذوالقعده ده او لس ورځې د ذوالحجې دي اګر چې ایام د حج دا د دیارلسم ذوالحجې پوري دا چلیږي چه تر څو پورې د منا نه واپس نه راغلی خو عرب چونکه کسر هغه نه ذکر کوي نو د دې وجنه د لس ورځې د ذوالحجې دای ذکر کړي هغه کامل عادت ذکر کوي نو دې وجنه نو دو میاشتي او اصلا دیار لس ورځې دي خو عام طور باندې عرب په دو میاشتي او لس ورځې دا ذکر کی ځکه کسر اغناخلی نو داغه میقات زمانی دی د دیو جن یو سړی هغه د حج احرام پر روجه کې واچو یا د روجې نم مخ کې نو دا ټیک نه د پدغه دغه احرام لکه دی باندې روجه خو د عمره خو کولی شي لیکن په دغه احرام باندې دی حج نشي کولی چې وسړی د حج نیتو کې دا غزینو خ او د د حج په نیت باندې را روان دي داسې نشي کېدی دارنګي میقات مکانی میقات مکانی چې څنګه چې مخکې منګه ویلي چې شریعت دغه مواقیت مقرر کړی دي کاغه ذات عرق دی او کاغه یلملم دی او کاغه ذوالحلیفه ده نو د دغه میقات نه بده احرام تړي چې کم سړی د حج او د عمرې داغي نیت لري داغي نیت اغه لري بیا پدې کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ قول امام بخاری هغه ذکر کړی دی چې یو سړی احرام تړي نو جایز جواز لري چې یو سړی د د کور نه احرام واچي او تلبیه وي خو لیکن دا ناپسندیده ده څنګه چې مخکې منګه د شاولی الله رحمت الله علیه د هغه په قول باندې مونږ ویلی وو په حجت الله البالغه کې چې یو سړی د کور نه احرام واچي نو د احرام هغه پابندیانې هغه ځای نه به پې شروع شي نو قریبه دا چې دی د احرام هغه پوره پابندي ونه کي د دې وجې نه شریعت لا مکی ته نږدې چې کله داسې په خوا پیدل مزلې وي نو چې د یو ورځ نیمې مزل به پاتې شو نو شریعت لا په هغه ځای کې میقات هغه مقرر کړی دی نو دارنګ اوسم چې یو سړی د کور اوزي نو کده د کور نه د احرام صادر دی واچي خو تلبیه دی په هغه وخت کې وی چې کله میقات ته دی ورنږدې شي دغه سنت طریقه ده نو شریعت میقات زمانی او میقات مکانی دا دوانه دای مقرر کړی دي باب قول الله تعالی الحج اشهر معلومات میاشت د حج دا میاشت مقرر دي میاشت معلومی دي فمن فرض فيهن الحج نو چا چې مقرر ک په دې میاشتو کې په ځان باندې حج یعنی هغه د حج او د عمرې د دواړو نیت یې وکړ یا د حج نیت یې وکړ څنګه چې په حج افراد کې راځي نو بیا په دغه صورت کې فلا رفسا ولا فسوق ولا جدال فی الحج فلا رفسا جماع خو پرېږده چې دی به د جماع خبرې به هم نه کوي نو بیا په دې کې فقها وایي چې د خپلې ښځې سره لکه دی د جماع خبرې نشي کولی چې کومې خبرې د جماع سره تعلق ساتي نو قرآن نو بعضې فقها وایي چې نه ښځې سره خو به نه کې نه کې که ته عام د سړو په مجلس کې ناستې نو هغوی سره به هم په حالت د احرام کی د جماع خبری به نه کی څنګه چی عام طور باندی خلک هغه ګپ شپ کی بعضی خبری کوي د رفث خبری به په عام مجلس کی هم نه کی ولا فسوقا او نه به د الله نافرمانی فسق اصل کی د وتلو ته وي یعنی د الله د طاعت د غ دایرې نه د غې نه بوزي نه یو دایره د طاعت ته که یو سړی د دغه دایرې نه وزي مطلب د شریعت د احکام خلاف ورزي کوي نو دا د دغه دایرې نه وتل دي یو په دی باندې سړی کافر کیږي نه یو دایره د اسلام ده دا که یو سړی دایرې د اسلام نه وځي نو بیا د دغه دایرې نه ووته او بیا کفر ته واوښته خو یو دایره د طاعت ته په اسلام کې دننه یو سړی به د دغه دایرې نه هم بهر نه وځي ولا فسوق ددې وجې نه په دې نافرمانۍ کې د د دغه دایرې د طاعت نه وتلو ته وي ولا جدال فی الحج په حج کې ډیر داسي چونکه د ټولي دنیا نه مخلوق راغلی نو په وړه وړه خبره او د خلکو طبیعتونه او مزاجونه هغه مختلفي په لکونو خلق راغلی نو څوک به یو حرکت کوي څوک به بل حرکت کوي او نو تر دې پوري چې خلک په معمولی معمولی زیبانی یره دلته زکه نه مو دلته بزمونس کومو نو په معمولی معمولی خبرو د انسان هغه طبیعت هغه خرابیږي نو قران وی ولا جدال فی الحج په حج کې به جنگ جګړې هغه بنکی او څنګه چې د دې هغه وضاحت شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه کوي چې انسان اصل کې د سو قوتونو هغه مجموعه ده نو په دې کې بزان نه هغه چې کم قوت د غضب دی قوت د شهوت دی او دغه قوتونه به د ځان نه وباسي هغه حیواني قوتونه شهواني قوتونه غضبي قوتونه یو قوت بدر کې پاتې شي چې هغه قوت ملکی دی د ملائکو هغه قوت ته چې هغه عبادت ته وقوله تعالی يسالونك عن الاهله دا سوره بقره 189 چې ته پوس کې استانه په بار د میاشتو کې صحابه کرامو ته پوس کړیو چې دا هلال دا میاش دا ولی د میاشت په آغاز کې دا سینری وی وړوي او بیا رورو دا غټ شي او بیا دوباره نری شي یعنی هغه تپوس ساينسي تپوس دی چې نن داغي آسان جواب دی چې اصل کې سپوږمۍ او میاش دا د د د زمکه نګیر چاپیره غ مزل کوي نو او د دې د درنا چې دنو د خپل ذاتی نه ده بلکې دا مستعار د دنور درنا نه نو کله چې نور د نور غرنا دې ته سوره مخامخي نو چې څوره منځ کې ځمکه يي او څوره هغه د دې د میاشتې سپوږمۍ هغه عیسی هغه نور ته مخامخي نو پاغي باندې هغه رڼا لګي نو دا باقی مانده چې په دې سپوږمۍ دا کومه تیاره ده نو دا اصل کې د ځمکې هغه سورې دی په دې باندې نو او ځمکه دا غونډې د دې وجه نه پای کې هغه ګولایي هغه پکې ښکاری نو بیا چې سوره لکه د ځمکې هغه سوری پای باندې چې سوره کم وي او سوره هغه سپوږمۍ د نور غرنا ته مخامخ کیږي نو دورا هغه غټیږي خو لیکن قران هغه ساينسي جواب هغه ورنک بلکې قران شرعي جواب ورک یعنی هر هغه جواب ورک چې داغه تعلق د شریعت د احکام سره دی ځکه اس قران د ساينس د وضاحت د پاره نه دی راغلی بلکې قران د د دین اسلام او کم چی استاد د د الله د تابعداري او د آخرت سره کوم احکام تعلق ساتي چې پای استا دنیا او آخرت د عقیدی او د عمل په اعتبار باندې جوړیږي نو اسلام تا ته دا غ احکام او غ وضاحت کوي نو اوه پیغمبر هي مواقیت للناس دا وختونه دي د پاره د خلکو او په دی باندې وختونه د کاروبار د لین دین دغه مقرریږي والحج تخصیص بعد تعمیم دی او خصوصا چې کوم اوقات د حج دي نو اغم په دی باندې شریعت مقرر کړی دي شریعت به بعضی احکام کم چې مثلا داسې په کال کې راځي نو هغه تعالی د میاشت سره مقرر کړی دي مثلا زکات دی نو د زکات کی تعالی د میاشت مقرر کړی دي چې بس اسلامی کال هغه ته ګوره اسلامی میاشت هغه ته ګوره کته په رمضان کې زکات ورکې بس په رمضان کې ورکوه پای کې به پتا باندې کال پوره کیږي دارنګي رمضان المبارک د تعالی د د میاشت سره تړلې ده ځکه دا کال کې یو ځل راځي دارنګي حج په کال کې یو ځل راځي نو د دې وجنه د د میاشت سره تړلې ده او بعضی احکام چې کوم هغه داسې روزانه مقرریږي نو هغه تعالی هغه د نور سره تړلې دي مثلا د منځ د دې اوقات تین د منځ اوقات د تعالی د نور سره تړلې دي د سار د هغه د نور د راختو نه مخ کی دارنګ فجر چې راځي نو فجرم اصل کې هغه د نور رڼا سره تعلق ساتي چې شپه هغي حدود ختم شي او د نور رڼا چې څنګه خو چونکه لا راخته یی نه مکمل خو هغه د رڼا اثرات د فجر نه شروع شي نو هغه د طلوع الشمس نه به چې کله نصف النهار دغه هغه زوال شروع شي نو دا د ماسپخین ټیم او دارنګي د مازیګر داغه ماغه سي چې سورې دو چند ته ورسیږي یا یو چند ته اختلاف دی نو دغم د نور سره بیا چې کله غروب آفتاب وشي د هغې نه بعد ماښام او بیا د ماښام چې کله هغه د نور هغه رڼا چې کوم د هغې هغه منعکس کیږي چې تر څو پورې هغه سپینه رڼا ختمه شوي نه نو بیا چې شپه شروع شي نو بیا عشاء نو مطلب د نور سره ټول تړلی دی د دې وجه نه هر کالی کله چې دا د میاشتي په رویت هلال کې چې کله دا اختلاف راځي نو بعضی دا لوی لوی ځان ته چې دا لوی لوی علما وي نو دی چې کله دا وی چې را اختلاف د مطالعو یو طرف ته اختلاف د مطالعو یعنی د د سپوږمۍ او د میاشتې دغه مثال ورکي نو بل طرف ته چې کله مثال ورکوي نو یې چې بیا دلته چې په سعودي عرب کې کله روژه یي او اختري نو وی بیا چې کله هلته د مونږ ټیم دا کیږي نو تم دلته لکه په هغه ټیم باندې مونږ کوو نو بیا په مونږونو کې اختلاف سره سره کې نو هغه جاهل په دې نه پويږي چې د منځونو تعلق شریعت د نور د حساب سره تړلې دی او د د میا د رمضان د میاشتې د رمضان تعلق د روجي او د اختر د د سپوږمۍ سره تړلې دی نو په یو په بل باندې قیاس کول داغه قیاس قیاس باطل دی او قیاس مع الفارق دی په کار دا چې ته دسی یو مثال ورکی چي هغه د شريعت د هغې سره هغه مناسب وي نو مثال به تاله د مونځونو درکوي چي يره ته هلته بيا د هغې سره مونځونه بيا په يو وخت باندي ولي نه کوې نو د مونځونو د يو څيز سره تعلق دی او د رمضان د روژې او د اختر د هغې د بل څيز سره تعلق دی شريعت يو د يو سره تړلی دی او بل يې د بل سره تړلی دی. دا خو يو ضمني خبره وه. قل هی مواقیت للناس والحج ووایه پیغمبره دا اهله، دا هلال، دا میاشتي، دا وختونه دي د پاره د خلکو د لین دین د خلکو او دارنګه نور معاملات والحج او بالخصوص هغه اوقات د حج نو مواقیت دا غ میقات چې کوم زمانی دی هغه ته مراد دی ځکه په دې باندې هغه میاشتي معلومیږي شوال ذوالقعده او ذوالحجه وقال ابن عمر رضی الله عنهما اشهر الحج ابن عمر فرمای میاشت د حج دا درې چې دینو شوال ذوالقعده ذوالحجه خاپدی کې دا درې به دو چې دینو دا اشهر الحرم هم دي ذوالقعده او ذوالحجه او محرم هغه خو پس بیا بل را روانه ده نو هغه میاشت ده د عزت دی اشهر الحرم ته وی خو دلته میاشت د حج مراد دی اشهر الحج هغه میاشت د حج هغه شوال د وړو کی اختر میاشت ذوالقعده ده و عشر من ذلحج او هغه لس ورځی هغه د ذوالحجې ندی خو ما ویلی چې چونکه عرب کسر عدد هغه نه راخلی ورنه حج د آټ ذوالحجه نه شروع شي کله چې حاجیان د مکینا مینا ته روان شي نو 8 9 10 11 12 اصل کې دا 15 ورځې دي خو بیک څنګه چې سوره بقره کې وای فمن تعجل فی یومین که یو سړی پاغه دو ورځو کې هغه را واپس شو یعنی په نفر اول سره راغې واپس د مینا نه راووته نو فلا اسم علی او که یو سړی ومن تاخر دیار لسمی ته میثار شو نو فلا اسم علی پاغم ګنا نشتا نو پنځه ورځې یا شپږ ورځې دي د 8 نه شروع شي 8 9 10 11 12 13 خو په 12 او 13 کې بیا شریعت تعالی اختیار درکړي دي قران چې څنګه وایي نو اصل کې حج دیار لس د دیار لسم ذوالحج پورې دی نو دو میاشتي او دیار لس ورځي دا ایام د حج دي خو چونکه دا په لسم باندې ک بنده وګوري نو یو وجه خدا د چې عرب کامل ذکر کوي کسر هغه پری دی او دویم دا چې اصل کې هغه د حج چې کم فرایز دي نو بس هغه په لسم ذوالحج باندې هغه پوره شي طواف زیارت ته چې عام طور باندې خلک په لسم د ذوالحجه باندې کوي او بس دا غینا فارغ شي به نور چې دا کم واجب او مسنون احکام دي په دې نور ورځو کې آغه کیږي په مینا کې چې کم قیام دی وعشر من ذي الحجه او لس ورځي هغه د ذوالحجې نه دي وقال ابن عباس رضی الله عنهما ابن عباس فرمای من السنت سنت طریقه غدا دا الله يحرم بالحج چې احرام د حج یو سړی اون تړي الا فی اشهر الحج مگر په میاشتو د حج کې سنت طریقه دا دا او نور باقی ماندا د دیو جن باز فقها چې هغه دا وی چې را کې یو سړی مخ کې واچو نو ټیک ته په دغه احرام باندې کو مکروه ده د دیو جن ابن عباس هم وی خو ښه خبره دا ده چې شریعت کومې میاشتې مقرر کړې دي همدغه میاشتو کې نو هغه اقوالو ته د سره ضرورت نه پاتې کیږي من السنت سنت طریقه دا ده چې احرام د حج یو سړی و نه تړي مګر په میاشتو د حج کې چې کومې د مخ کې تیرې شوي یعنی دینه مراد غ میقات زمانی چې کوم میقات د زمانی شریعت مقرر کړی دی چې د مغي میقات خیال وساتي د عثمان رضی الله تعالی عنه په دې قول کی میقات مکانی مراد دی وکره عثمان رضی الله عنه او عثمان رضی الله تعالی عنه دا ناپسند غنلې ده خلیفہ راشد دی چې ان یحرم چې یو سړی احرام وتړي د خراسان نه یا د کرمان نه کرمان دا د ایران او خراسان دغه علاقه نو یو سړی د دغه ځای نه احرام وتړي مطلب د کور را روانیږي او د هغه ځای نه احرام نه شریعت میقاتونه مقرر کړي دي د مکې نه ګیر چاپیره نو یو سړی ولی چې د کور را روانیږي او د هغه ځای نه احرام او تلبیه وي ها صادرونه واچوه نور باقی مانده چې کله میقات تر نږدې شي په سعودي عرب کې د مکې تر نږدې شوي نو چې کوم میقات د لمقرر کړي نو کو په ذوالحلیفه را تیریږي او ذوالحلیفه نه نو باز خلک هم دلته د کور نه د احرام صادرونه واچي او تلبیه مو وي نو دا مسنون طریقه نه ده مسنون طریقه دا ده ځکه که رستو بیا په جاز کې د احرام صادر یا چول هغه بیا په هغه ځای کې ممکن نه نو غسل کا د احرام څادرې واچوه، دوه رکعته مونځ وکړه، تلبیه مه وایه، ځکه د تلبیې په ویلو سره به په تا باندې د احرام هغه پابندي هغه شروع شي، نو دا هر څه وکړه، لاړ شه ایرپورټ ته یا په ایرپورټ کې که مثلا دا ته بدلې یا که مثلا په لاره کې منځ کې د دوبۍ په ایر ځکه بعضې کنیکټنګ فلایټ یي نو که په دوبۍ کې یي ته په هغه ځای کې په ایرپورټ کوزیږي یا په قطر کې کوزیږي یا مثلا په بحرین کې کوزیږي نو که به په هغه ایرپورټونو باندې ته احرام اچې نو ستا خوښه ده او که نه جاز ډایرکټ دی جدي ته د دې ځای نه مثلا که په د حج په ورځو کې چې کوم د حج هغه فلایټ سي یا په دې نورو ورځو کی نو هر سړی دی بیا دې ته وګوري چې کم زینبه هغه احرام چې که د کور نه چې نو هم باک نشتا او که د دغه زینو نه خو چې کله داسي د سعودي عرب حدود ته داخل شي او داسي یو ګنټه نیمه مزل پاتې شنو به د اغه زینا ته تلبیه وایا نو پتا باندې د احرام پابندیان یې غو شروع شي ځکه مخکې مونږ ویلیو چې د مدینې نه نبی له صلوات و سلام په 25 ذوالقعده باندې دا راوته دی او بیا دا نه ورځې مزل دای مکی ته کړی دی مونږ په میاشتو د حج کې راووتو ولایال الحج او دا د حج شپې وی یعنی د حج شپې ورځې وی وحرم الحج او هغه میاشتې د حرمت هم وي څنګه چې اشهر الحرم هغې ته وي او د حج هغه محترمې میاشتې وي ځکه نبی علیه السلام په ذوالقعده کې را روان شوی دی او دا شر الحرم هم دی نو فنزلنا بصرف نو منګه پړاو واچو په صرف مقام کې دا مکی ته نږدې مقام دی او ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها هم په دې ځای کې پای هیز راغلې دی او هغه هم دلته بیمار شوی دا قالت عائشه وی فخرج الى اصحابه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خیمین روته خپل ملګرو طرف ته نوی ویلی من لم یکم منکم معه هدی د چا سره چې نوی په تاسو کې هدیه قربانی نو فاحب نو داغه خوخه دا چې ان یجعلها عمره چې وګرځي دی حج لرا عمره یعنی که چا د د حج احرام تړلې دی او قربانی سره نشتا پکار دا دی چې بدغه د د حج هغه احرام هغه په عمره باندې بدل کی فليفعل په کار د چې هغه دا کارو کی من مخکې بار بار دا ویلی چې په دې ایامو د حج کې په عربو کې یو غلطه طریقه دا خوره شوی و چې په دې ورځو کې هغه په یو احرام کې یا په دې سفر د حج کې باغی عمره او حج دای یو ځای نه کول بلکې د عمرې د پاره باغی بیا ځان له سفر کو په ایامو د میاشتو د حج کې باغی دا شی نه کو نو نبی علی السلام هغه طریقه د ختمولو د پاره دلته ځکه صحابه کرامو ذوالحلیفه نه چر رواني کې دا روایت په مخ کې راشي بعضو د حج احرام تړلی وو، بعضو د حج او د عمرې د دواړو تړلی وو او بعضو صرف د عمرې تړلی وو، مختلف دغه وو، په دې ځای کې نبي علیه الصلوة والسلام وفرمایل، نو د هغه خوښه ده چې هغه وګرځي هغې لره عمره، فلیفعل، نو دا کار دې وکړي، یعنې اختیار یې ورکړ. ومن کان معه الهدی او د چا سره چې قرباني وي، نو فلا، نو هغه دې احرام هغه نه کولاوي بلکې هغه دې هم په دغه احرام کې عمره مو کی او په دای کې د حج مو کی قالت عائشه وی فالاخذ بها نو عمل کون کیو په دی باندې ځکه نبی علی سلام اختیار ورک کده چا خوخی نو عمل کون کیو په دی طریقه باندې وتارک لها او بازی پری خودن کیو لها دی لرا من اصحابه د د باز د صحابهونه یعنی بازو هغه احرام د حج هغه عمره ته واړو هغه په عمل وک او بازی چېونو هغه په دې عمل نک د نبی له سلام اختیار ور کړیو قالت ام المؤمنین عائشه فرمای فاما رسول الله صلی الله علیه وسلم هر چې د الله پیغمبرو او باز نور صحابه نو فکانو اهل قوت نو هغوی د قوت والا وو مطلب دا دی چې د هغوی د د قربانۍ وس هغه کېده نو هغوی د قوت والا وو وس والا وو وکان معهم الهدی او هغوی سره قربانیانې وي نو فلم یقدرو علی العمره نو هغوی قادر نشو په عمره باندې څه مطلب یعنی هغوی هغه خپل احرام هغه عمرې ته نشو اړولې دا یو وجه سوا چې ای سره قرباني وا چې هغه طواف وکي او سعی وکي او بسرونه اوخري او حلال شي نو هغه په عمره باندې قادر نشو عمره باندې قدرت نه لرونکي معنا سه یعنی هغه هغه خپل احرام هغه عمرې ته نشو اړولې وی خزی تا ولی جاړي اي خزي قلت نو ما تو ویل چې سمعت قولک لاصحابک ما تاسو خبره واورید چې تاسو صحابه ته وکړه فمنعت العمره نو زه خو منه کړی شوم د عمرې نه ولی وما شانو کی ولی څه چلو شو قلت ما تو ویل چې لا وصلی بز خو مونږ نشم کولی یعنی زما بیماری رااله قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما تو فرمایل فلا یضرک هیڅ خبره نه ده دا بیماری تعالی هیڅ نقصان نشي درکولې یعنی مقصد دا دی چې په دې حالت کې ټیک ته عمره هغه دیونه شوه نو زه احرام به واچي او حج به وکي او حج داغي تعلق په حالت د احرام کی داسې نه ده چې ګینه په بیماری حالت کې ته احرام نشي اچولې او د حج ټول احکام هغه منا مزدلفه عرفات سجمات نه دی چې پای کې لکه ته کولې نشي فلا یضر کې نو دا تعالی هیڅ ضرر او نقصان نه در کوي رستو به هم دا صيغه امام بخاری فلا یضر کې چې دا په مختلفو طریقو راځي د آدم یو بچی او دا د آدم په لونو باندې الله دا یو شی مقرر کړی دی په میاش کی كتب الله علیکی مقرر کړی دی الله دا پتا باندې اغه ش اغه سیز كتب علیهن چې کمی پاغي باندې مقرر کړی یعنی دا صرف سستا تخصیص نه دی بلکې دا په ټولو زنانو راځي فکونی فی حجتکی نو ته شا په خپل حج کی مطلب دا دی چې حج وکا او فعس الله ان يرزقکیها او قریب د الله الله چې هغه توفیق درکې تعالی د دې عمره نصیب کی الله ستا د عمره نو یو مطلب دا دی چې زه ټیک تا تخفلال خپل حج وکا عمره کو نه شو او قریب د الله چې نصیب کی تعالی د عمره یعنی دا د کې دی شي الله تعالی د عمرې غ طاقت هغه دل درکې او به رستو نبی له صلوات والسلام عبدالرحمن ته ویلي دي چې دا بوزو د تنعیم نه په عمره وکا نو یا دا دا او یا دا چې قریب د الله چې نصیب کې تعالی د عمره یعنی تا خو سم نیت کړیو اوس چې اون شو او حج در باندې راغې نو الله به تعالی د هغوی اجر درکوي، ته په هغوی باندې خفه کېږه مه. قالت عائشه وایي، فخرجنا فی حجته نو موږ په حج کې هغه موږ راووتو، حتی قدمنا منی تر دې پورې چې موږ منا ته رالو، منا ته رالو یعنې کله چې به مزدلفه کې شپه تېره کړي، د هغه واپسي مراد ده، مزدلفه کې شپه تېره کړي او د مزدلفې نه په لسم ذوالحجه باندې د لوی اختر په ورځ باندې د شیطان د ویشتو د پاره بیا یو سړی مینا ترازی د جمره کبرا د پاره جمره عقبه د پاره نو تر دې چې منګه مینا ترالو نو فتوهرتو نو زه پاک شوم نو دا پاغ ورس پاک شوی دا په لسم ذل حجه باندې ثم خرجت من منن او بیا زه د مینا نه رووتم نو فافست بالبیت نو ماغه د بیت الله نه طواف افاظه وکړه طواف زیارت متوي طواف افاظه طواف زیارت فرضي طواف قالت عائشه فرمای ثم خرجت معه او بیا نبی له صلوات و سلام سره زه اوتما فن نفر الاخری باغ دویم نفر کې نفر اصل کی وتو ته وی قران وی فمن تعجل فی یومین فلا اسم علی که یو سړی د منانا هغه درې واړه جمري ایشتلو نه بعد که په دویمه ورځ کې ده تادي وکړه راووته نو دې ته هغه نفر اول وایي چې یو سړی په باره ذوالحجه باندې د مینا نه راوځي او که یو سړی په مینا کې په هغه باندې نور پرېوته نو دی به بیا دیارلسم ذوالحجې ته میسارېږي نو دیارلسم ذوالحجې ته چې سار شي نو هغې ته به نفر ثاني یا نفر آخر هم وایي نبی علیه الصلاة والسلام چونکې هغې ته ایثار شوی و دغه یو حج نو دی وجه نه پیغمبر دیارلسم ته ایثار شوی و نو د نبی علیه الصلاة والسلام سره چونکې دای بیبي ده نو دا مو سره ایثاره وه نو بیا د نبی علیه الصلاة والسلام سره زه راووتم فی النفر الآخري د مینانو سره رووتم په هغه دویم نفر کی دویم نفر کی نفر ځکه نفر چې دی دا د فی په فتحې سره هغه خو هغه جماعت ته وي نو دا په دویم نفر کې زه رووتم په دویم راوتو کې حتی نزل المحسب تر دې پورې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام پړاو په په محسب کې واچو یعنی بس واپسی وشوا ونزلنا معه او منګه مسره پړاو واچو نو فدعا عبد الرحمن ابن ابي بکر عبد الرحمن ابن ابي بکر زمارور اغیر وغخته نو هغه ته ویل چې اخرج به اختک من الحرم لاړ شه دا خور دی د ځان سره بوزو د حرم نه وباسه حتا تاتیانی تر دې چې تاسو دواړه راشئ قالت ام المؤمنین عائشه فرمای فخرجنا نو زه خپل رور سره لاړم اوتم حتا اذا فرغت تر دې پورې چې د عمرې نه منګه فارغ شو وفرغت من الطواف ما طواف مک هغه طواف وداع کم چې اخیرنه طواف ته چې اجان کله راضی بس هغه اخیرنه طواف مکی ثم جئته بسحر او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته زره ورسیدم را لمه به سحر د پښمنی په وخت کې یعنی یا نبی علیہ السلام چې کوم ځای کې په محسب کې پړاو چولیو د پښمنی په وخت کې زه را ورسیدم د سحر په وخت کې زه را ورسیدم فقال وی ویلی هل فرغتم چې تاسو فارغ شوي د عمرې نه ما ته ویل چې نعم نفاذن فی الرحب الرحیل فی اصحابه نو اعلان وکړه مخی د مدینی طرف ته قال ابو عبد الله امام بخاری هغه وی چې ضیرا من ضار یذیر ضیرا په قران کې دا لفظ چې کوم راځي سوره شعرا کې د ساحرین د موسی علی السلام نو الترازی په سوره شعرا ایت نمبر 50 کې امام بخاری د قران د الفاظم تشریح کوي د دیو جن زې په زمنګ دا خبره کو چې یو سړی چې بخاری لولي او دا وای نو ال یو سړی ته فائدہ کوي چې تا قران ویلی او اصل طریقه هم دا ده ځکه امام بخاری زی په زی د باب کې شروعات هم کوي نو د قران د آیاتونو نه کوي نو چې ته په قران نه پويږي د سره نو ته به داغه په ابواب باندې سپوي شي دارنګ د باب نه بعد چې کله دا نور نو الته د قران آیاتونه ذکر کوي دارنګ زی په زی د قران د آیاتونو وضاحت کوي دلته خو دومره نه دي کله چې منګه کتاب التفسیر ته ورسیږو نو په هغه ځای کې امام بخاری چې څومره د قران آیتونه د هغې لغوي معنا او هغه وضاحتونه کوي نو چې یو سړی قران نه ویلې نو هغه په بخاری باندې نشي پوي دی خو لیکن نن داسې ماشاءالله د زمار دی نن ختم د بخاری دی او فلانی ځای کې نن پدی کوسه کې دی او سبا په غبل کوسه کې دی اته ورځو کې د دغه دا ویډیو کافی دغه شوی و د کراچۍ دغه مفتی د یو ته شیخ الاسلام وای نو هغه لکه دا ویلو چې نن سبا لکه دا دومره کوسه په کوسه د د بخاری دا ختمونه دور عام شوی دي چې زه یریګم په دی باندې چې ان قریب د دینه چرته بدعت جوړ نشي بدعت خو به یا جوړیږي او یا نه خو اول خبره په دې باندې پکار ده چې خلک په بخاری باندې به پوهه شي چې یو سړی قران نه ویلې نو دا دا چا چې ویلې لکه دا سیغه تحصیل د حاصل دی په کار دا ده چې یو سړی اول قران ووایي د قران نه بعد که به حدیث وای نو د حدیث په اصل فهم او په معنا بالا یو سړی پويږي اوس یو سړی بدل تداوي چې امام بخاری په حدیث کې خود ضیر لفظ نه دی راغلی ضیر نو اصل کې په سوره شعراء آیت نمبر 50 کې چې کوم د فرعون ویلې زبم داسې کما او ولو سلبنکم فی جذوع النخل د قجورو په غتنو کې بمز پسولې کما او ضر یضر ضرا یعنی دا د سید د مضاعف په شکل کې هم راځي د نصره بابنا نو د دې درې وانو یو معنا ده په حدیث کې چې کوم فلا یضر کی الته دا لفظ راغلیو امام بخاری د قران دا غایت لفظ هغه واضح ک چې د دې درې وانو یو معنا باندې را دي هیڅ zarar نشتا هیڅ نقصان نشتا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دا بل باب بیا لک تفصیل دی تمتع قران افراد او په دې کې روایت هم لک غن دي نو زه ان شاء الله دغه بیا په یو درس کې مستقلا وایو